گران مختار موردن کو د مولانا لیا قطری سے دا دور تفسیر قرآن چې په مدرسه دارالقرآن کالو خان کې په سن 2006 کې شوې ده د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی وسع ربي كل شيء علما ورغل دی رب زما هر یو سیستا په پویا کې ودع الله ورغل دی په پویا کې هر یو سیستا ان هر یو سیستا پوی چې کم نه هغه رسیدلې ده دارنګ شپګم بیا سلام ایت تراشی حالت کې سلام ایت کې داور توحید چې کم نه هغه ذکر کوي او دا اته نه هم ځل باندې بیا وګورئ یو سل شپږم آیت 106 آیت اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو لا اله الا هو دا نه هم ځل باندې او لسم ځل باندې اخر راواله یو سل دوش پیتمایت چې نور سوې په ځان باندې او په درخه د خدای په درخه د رسولو او په درخه د سرور والو یارانو چې مار کروړو او په درخه د بریکوټ د پیرو دا ته ځان باندې دا په درخو چته کیږي ځان په درخو موا بلکې ځان ته کم نه دم کا او دا شوب کا ځان باندې دا یو لزای داور توحید ان تبرک سلامت او برابر به پیره تعالی بیا خالم نشی داتله او دا درخی مرخی په ځان وینو خامخا وو ته سیره پیخه کینو سورۃ الانعام سورۃ الانعام دا په یو ځای باندې راغلو ټول په یو ځای راغلو او یا زر فرشته دې سره استقبال کرا غلو او یا زر فرشته د دیو جن حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمایي دا صورت چې څوک د کم مقصد د پاره لولي نو هغه مقصد الله هغه پوره کوي شری چې شریعت مطابقي دا نه وای چې سورۃ الانعام هم چې د دوه کسانو کور وانه شي نه نه دا غل نه یا په جګړه شي چې زه تماشا وکم نه تا ته ضرورت تر رسو قرضه باندې دارنګ څوک دی وفات شوی دی هغه اجر ثواب ورسیږي دا نور شریعت هغه لولې نه دا سورۃ الانعام لولا نور چې کم نه سم کوا دې به چې کم نه په لکونو باندې با تسبیحات په را جمع کړیو کجور اډو کې به را غون کړیو لوی کسی جوړ کړی او دا دا څه ختم دی وغیله روج خوږی او زیړې او شنې او سری او دا ازنانه به را غونډ کړی ځان له کار خېټل روان کړی وی ختم کو دا سيزونه دغه ته ضرورت نشته لري سورۃ الانعام وایا سورۃ یاسین وایا نه دا هغه سورۃ دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا سورۃ الانعام سورۃ البقره او سورۃ آل عمران دا براشه دغه ویون کې په سر باندې لکه چتره پشان بک او الله ته سوال کې الله د ګناونو معاف کې الله دې جنت ته داخل او دا صورت په یو ځای ول راته وجه ځکه چې دې صورت مقصد هغه سو مقصد اعلی چې د الله توحید د ټول صورت خلاصه او مقصد هغه د الله توحید هغه لوی مقصد دی کې ذکر کېدو چې رد د شرک او اثبات د توحید ځکه دا صورت په یو ځای باندې راغله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله صفات د خو توبه والله لردی او عقبات سه تدی نه هغه به نمبر وار بیا چې راځي نو وایو به کاغه وای نو بیا نور څه نشي ویل الحمدلله صفات خو توبه والله لردی الذي اغ الله خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکه وجعل الظلمات ګرځولې تیارې و نور اورناګانې و شرک شتا توحید شتا ثم الذين بیا ما کسان کفرو چې منکر دی به ربهم دی والد در خپلنا یادلو نور خلق برابرۍ الله سره هو الذي بیا دلیل الله غزاد ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو من توینین د خټینا ثم قضا بیا مقرر کړی دا جلان ټر دو نیټه ولا مقرر کړی دا او دغه نیټه په یو وخت باندې برازي چې هغه مرګ د اجل دی او چې کله هغه راشي نو بیا ورسته کیږي نه او نه چې کم دی نه هغه مخکې کیږي بلکې په خپل وخت باندې برازي لکه سورۃ الاعراف سلور در شاید کې وایي ولکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون 34 سورۃ الاعراف اتم سفاره د مریتون لشن معنا شکو و بیا هم تاسو شک کوئ آکه میرا ان لشن بیا معنا جګړه بیا هم تاسو د الله په توحید کې جګړه کوونکې وهو الله اراد د شرک په تصرف وهو الله او دغه الله اختیارمند دی په سماوات په اسمانونو کې او په الارض په ځمکه کې یعلم اراد د شرک په علم یعلمو پوی کې الله سرکم په پټو رازونو تاسو وجهرکم په کارو تاسو ويعلمو پوی کې الله ما پاسو تکسبون چې کوي تاسو د انسان درې قسمه افعال دي یو افعال قلوب دویم افعال لسانی او دویم افعال جوارح دې آیت کې درې واړه ته اشاره یعلم سرکم افعال قلوب پویږي الله تاسو پر ازونو د زړونو د زړونو باندې دویم وجهرکم افعال لسانی په خلی تاسو وای الله پاغي پویږي ويعلم ما تکسبون او پویږي الله پاس چې کوي تاسو اندامونه افعال جوارح درې قسمه مکناهم طاقت ورکړو موږ دی تاسو لرزه پنما کې ما اغمر لم نمکل لكم چې نه دې درکړې موږ تاسو ته واغه طاقت موږ تاسو لنه درکړې نو یې سمره طاقت ورکړو نو سورته سبا وګورئ دویشتم سپاره الته کې وایي سورته سبا تاسو له الله ما دا غي لسمې سم نه درکړي او تاسو مستی کوي هغه می تبا کړو تاسو پکې سید مالم نو مکل لكم وارسلنا السماء اور علی کلو منګه علی پدی باندې مدرارا باران وجعلنا الانهار او ګرځول منګه نهرونه تجری چروان به من تاتهم لاندر دینه په یو کې په یو کاغذ کې فلمسوه نو خامخا دی با مسکیه غیلره به ایدهم پلا سن خپل باندې شو د دې شوبې سوال چې کم نه اعتراض او هغه صورت بنی اسرائیل کې راغلو ال تبراشی صورت بنی اسرائیل په لسم سپارا درین ویایتو ګوره ال تکي وای ترن وایت بنی اسرائیل او سورۃ فرقان ګورئ اتلسم سپاره سورۃ الفرقان او سورۃ الفرقان ولسم سپاره و ما یتګورئ نو التکم وای وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا ول نشر علی گله د سره فرشتہ چې شی د سره یې ورکونکې د دې کې جواب وقالو دلتم سوال وقالو ایدی لولا انزل ول نشر علی گله علی د سره ملک او فرشتہ جواب ولو انزلنا او کچر رولی گمنگا ملکن فرشتہ د دې مصدر انتظار دی نه معنا مهلت او چې مصدر نظر راشي نه بیا معنا قتل و تاسو بیا کتین شي یا برته انتظار نشي کېدی ولو جعلناه او کچری رولی ګمنګا ملکن فرشتہ لجعلناه نو خامخا ګرځو ومن اغا رجلن په شکل د سړی وللبسنا علیهم او خامخا شک برا شردی په دی باندې یستازئون ټوګه کون کی بیا تخفیف دنیوی قلو پیغمبره وکستاس یقین ناراضی چې قومون الله تبا کړی دی نو زه وګوره او ګرځې په دنیا کې قلو پیغمبره سیرو ګرځې فلر دې پزما کې ثمن زرو بیا وګوره کې فکانا سرنګ شو عاقبت المکذبین انجام د درو جن کوونکو چا چې تکذیب د الله د کتاب د الله د دین کو دغه کندرات وګوره و مخلوق باندې رحمتونه راوري مهرباني پکې او حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام فرمایي سبقت رحمتي علی غضبي زما رحمت او اندره په غضب زما باندې ودا الله رحمتونه هغه تړاند کېدل غواړي لا اجمعنکم خامخراجم وکي تاسو الی یوم القیامت رزق قیامت ته الا یا دې ځکه په معنا د فی دی فی یوم القیامه پرد قیامت کې یا لیجمعنکم خامخارا جمع کی تاسو کم زیته فی القبور په قبرونو کې الا یوم القیامه تر سر قیامت پورې تاسو قبرونو کې راجمع کی تر قیامت او پاږي کې یا ال الحشر ال المحشر تر محشر پورې الی یوم القیامت تر تر قیامت پورې لا ریب فی چې شک نشته پاره کې الذين كسان خسروا چې تاوان کړل انفسهم خپل ځانونه فهم لا يؤمنون پس دی یقین نکي بیا دلیل او رد شرک په تصرف او دین شو ورکول د تخوراک و دغه الله خوراک ورکون کده روزی ورکون کړي او د یطعمو په ځای یرزقو نه وي وهو یرزقو چې دغه الله روزی ورکي ځکه طعام کې اشاره دیتا و چې طعام وخوري نه بول براسته جوړيږي نو مطلب دا دی د مشرکین د الہ اوس پکاوي و تاسو هغه چانه غواړئ هغه چا تر مدد شوی چې هغه طعام خوري خوراک کوي ناغي تر مدد شوی وهو یتعمو او دغه الله خوراک ورکون کړي ولا یتعم او نشور کول د ته خوراک په دې وجه باندې دا رنګي هغه یو سړی تلو او درگاه ته تللی چې کله درگاه ته لړو نو زیارت ته یو لومبل رااله او داغه د پاسو درې ده امتیاز په وکړلې اپ ماغه چې کم نه لومبل لاړ دې سوچ کې چې داسې چلوش دا ګور دا زیارت او دا د وی دا کار کول شي دا من کول شي حاجت پوره کول شي دا څنګه نه حیران حیران هغه وی عرب یبول السالبان برأسه و دا دا خو رب نه چکې دي چې متیاز په وکړلې او لړ په مخ باندې د ځان هغه چې کم دنه من نکړې شو د دې زم قران هغه ته اشاره کوي او هو یتعم ولا یتعم او دا الله خوراک ورکون کې دی ولا یتعم او دی خوراک نشي ورکولې او بیا وی فلو کان ربن کان یمنع نفسه فلو کان ربا کان یمنع نفسه فلا خیر فی رب فاتته المطالب وی دا سرب کې دي شي ځان نه سره غم نه کول نشي هغه چې نقصان ورته ور کوي نو داسې عرب منلو کې ودا چې کم نه ډیر نقصان دي ودا مطالب نه پوره کیږي هغه فوت کیږي واغه رب تسل را مدد شوی اراغه به ایمان وروړو وهو یتم ولا یتم قل پیغمبره انی بشک زو مرتو حکم شوی د ماتا ان اكونا چې يم بزو اول من اول دا چان اسلم چې تابعدار دی ولا تکونن او کلام د مخ کې غضب دی وقیل لی ما ته ویل شي ویری جزسو ولا تکونن چې مکه مکه غته من المشرکین د شرکون کنه د دې وجنه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه کله چې هغه وفات کېدو نو خپل زامنو ته چې کمونه دا وصیت وکړ او ورته فرمایل چې د الله نه ما سوا بل څه ګره حاجت پر کون کې هغه ګرونه غنل او که سوال کوي نه د الله نه کوي هغه هم ټیک ده دا چې صحیح صحیح کارو کوي لیکن اصل سیز هغه قران او سنت نه چې هغه ویلی نه غریب نه بس ورته وخی ا بس ورته ته ځامن ته نصیحت کوي چې دا وای دا خو چې وای ها خپل نه ویلی اولاد باندې وای بیا هم لوی قرباني ده چې خپل وته مکنه وای یا سو کو نه چا وته خونه غریبانان داسې پاتې شو او خپل اولاد قران ته کینو علم یې پیوکو بیا هم لوی برخه ومندله الله خدای پاک شهیدن گواہی کون کرے بینی پمن زما کې او بینکم پمن تاسو کې هغه استاد نبوت سو گواہی نه کوي موږ زکتا نه ور نو ورته څوک په کار دی نو الله نه غوي یاره موږ الله وینو نه نو دا چې موږ ته وی چې دا پیغمبر دی ما دی نه جواب او اوهی الیا یعنی وحی شو د ماته هاذ القرآن د دې قرآن لئنذرکم د دې لپاره چې يرم تاسو به په دې قران سره ومن او هغه سو کما بلغ چې ورسیږي هغه ته دا قران چا قران او زده کو هغه تم دا مسله ده چې دا الله نو یریږي ائنکم ایتاسو لتشهدون خامخا گوی کوي انما الله چې بشک الله سره شته دی الیاتن اخرى مددگار بل ودا قید ساته تاسو ودا قید ګورنه ساته امن بغله القرآن من بلغ له القرآن فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم یعنی چاته قرآن رسید او قرآن یې زده کو لکه چې د الله پیغمبر لیدو ملاقات لکه غزر وشو ځکه دا قرآن پیغمبر باندې نازل شوی داغه د خلی مبارک نه راوتل دی لیکل دی او هغه بیان هغه هغه ته ورکړی شو نو چې چا قران او یو رانږدې چې ورته لکه چې پیغمبر سره ملاقات شي اګور یو سړی وځو الله سره ملاقات کوم نو چې دې مانځ کې ودرېږي نو یا کنا عبد و یا کنا استعين دا الله سره خبرې دي الله سره دا چې کم دي خبره خو چې په مقصد پويږي کنه قل پیغمبره انما هو اله واحد قل پیغمبره لا اشهد زه گواہی نکوم کتا سره چې الله سره مشکل کو شاه حاجت رواشته نه نه قل لا اشهد وای پیغمبره زه گواہی نکوم دا ابناهم یې ځکه وي او چې لونه خو غي نه خو خول کنه لونه خو به بد غنلې نه ځکه دې چې الله ابناهم ذکر کو بناتهم یې نه وي نو لونه ځامن یې وي او دویم داري چې ځامن هغه کې د غلطي احتمال نشرات لې لور کې راتلې شي ځکه اکثر کوری او زوی چې کنه نن پلار سره ډیر ګرځي نه کې د غلطي احتمال نشرات دا پیغمبر داسې پیجنې حقانیت او ته داسې معلوم دی لکه څنګه چې ته د خپل ځامن معلوم او پیجنې ولې نه مني بغیم بینهم بد د زد د وجن زد خو ناکاره شری حسد او بغض دا خو ناکاره شری چې سړی وی نه منم او ته تبکیان وی نه ته نه کول شي په دې وجه باندې کما یعرفون ابناءهم الذين دا کسان خسرو چې تاوان کړی دي ان بزم ځان خپل فهم لا یؤمنون پس دې یقین نه کوي ومن ازلمو اسو جا ظالم ممن دا چانه افترا چې جوړي علی الله په الله باندې کذبندرو او کذبا او هي سشو تاسو به باور او اعتماد دنیا کې کو ثم لم تکن فتنتهم بیا وا پات نشي سه جواب ددی اس قسم جواب به پات نشي یا ثم لم تکن فتنتهم بیا وا پات نشي سه انکار ددی سین کار بکئی انکار کول نشینو ها دا به وي الا ان قالوا مگر دا چې وای بدی والله قسم په خدای دې ربنا پر زمنګ باندې ما كنا مشرکین چې نو مونږه شرک وونکي مونږه شرک نو کړي دا خو په مونږ درو جوړ شو انظر وګورا کیف کذبو سرنګي دروغ بوای دی علی انفسهم په خپل ځانونو باندې وسنګ دروغ بالته په ځان باندې وو وذل عنهم ارق بشر دینا ما اسو کانو یفترون چې دې د ځانه جوړول ومنهم زجر په انکار د قران ومنهم او باز پدې کې من اسوک دی استمع الیک چې غوږ بک دی تا تا تا ته بغوږ کیږي چې ورګه د دې سوی یاره سی وي نو تا ته به غوږی خي لیکن سره پار به خي نو شپږشتمه چې پارا سورته محمد وګوره الته کې وایي سورته محمد او شپږشتمه سپاره تر دې پورې چې اوس دې د خواستانه نو وایا کسانو ته چې علم ورکړی شوی دی ما ذا قال انفا سو دې پیغمبر وس یره سی وی دا څه خبره وکړه دا دا تاسو پکې ها تا ته به غوږی دلته وی و منهم من یستمع الیک او باز په دې کې چې غوږ به خیتا تا دا رنګ درس ته به غوږی او دویم دا دی چې دا وای یا سړیا تعظیم دا اولیاء نشته دی او بس دا دی واغری دا قسم خبره دا بکې او تعظیم دا اولیاء دانه جا تاسو سکوي دا غو درجه د اولوهیت ول تاسو ورکړل خو استادونه باندې زنګ راغلی پر دې راغلی دی ځکه دا خبرې و ان یراو او کچره ویني دی کول آیت نه هر قسم نشانه لا یؤمنو بها دې یقین کې پاغه حتا تر دې پوره یا حتا خبر دادا څه مطلب یا وهم او دی ینهاونا ملکیږي وهم او دی ینهاونا ملکی خلق عنه د دې قران نه عنه د دې قران نه وین او نه عنه او په خپل من کېږي د قران نه قران ته مزه خپل ورته نه دي نه چې په خپل نه راځي بلم نه پریږي نه اخر سبق ډیران ته بکینی تش دنیا ته بناستی یا دویما وهم یا نهاونا او دی خلق منع کوي انو د پیغمبر نار تکلیف ورکولنا وین او نه انو او خپل تم منع کیږي خلق متن پرې تکلیف چې څوک رسیوته وینه بکې او خپل تم منع کیږي لکه ابو طالب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم نه ترو چا مشرکین ناغلی و وې دیر دار ور داسې ویو زمنګ د علی هاوس پکاوي کیو د منه کاو کنه هغه زې زې دیو مسله کې تاسو راځي کله د سوکن بیا وګورو او بیا قصیده چې کم نه ویلو والله لن يسلو اليك بجمعهم والله لن يسلو اليك بجمعهم حتا وسد فی التراب دفینا هغه ته دې زه خپل کار کوي قسم په خدای کده له سکم را نږدې شي سو په چې زخور کې لات پت شوی نه ما د ته بولی را نږدې کیږي دا غیرت چې کم نه پکې دومره غیرتم ځان له یوسیز دخه ځان له یو سرمایه ده یو خزانه د غیرت ورسره نه لګیدا او نه داغه نبوت تسلیمو او نه مسله تسلیمو لمنلې خوراره و نه د خاندان او د وینې په وجه باندې چې کم نه غیرت یې پکاو وی کار څه د خودمار واره خوده کنه زمون خاندان خو پیوچت دی کنه نو مشرکین ته چیلنج ورکوي راشي اوسه اوس خو دغه پکې نشته ایزو قفو کله چې دی وړاندې کول شي عل النار اورتا اورته وړاندې کول شي څه مطلب د لو جواب حساب دی وکه چرته ویني لوی منظر به یا لوی منظر بل کېدلیو ټول د دنیا غ خلق داول نه تر اخره پورې به او ناشنا ناشنا خلق به ناشنا ناشنا قومونه به ناشنا سیری به ناشنا باډې به سیولې منظر بلګیدل علی ولو ترا هوا کچره تاغه ویني ولو ترا او کچره تو ویني هغه وخت وقفو چې دی وړاندې کول شي علن نار اورتا فقالو نو پسوبوي دي یا لیتنا حیف سوست منګلرا نو را دو چې واپس ومن ولا نکذبا نو تکذیب نکو به آیات ربنا د حکمونو در خپل ونکون عشو منګه من المؤمنین د یقین کوونکو نه یا الله که دنیا ته واپس کړو ستا کتاب به ومن الله وی بل بدالهم بلکې ښکارا بشي دی تا ما اسو کانو چې و دې خفونه پټون کې من قبل مخکره دینه معنی مراد دې کې سری نه مان مراد دې ځکه عذاب د جهنم دی بل بدالهم بلکې ښکارا بشي دی تا ما سو کانو چودي ما عذاب کانو چودي يخفونا پټون کې من قبل مخکر دینه وی سړی عذاب کم دی اسم نشته عذاب نشته ری نه چالت ویني ادار سو مخصوص کین بیا بو یوشته دی بعض وی چې دی ځکه مان مراد صفت د پیغمبر دی وی چې د سره موږ څه ګناه کړل موږ هیڅ نه کړی هغه ارس هغه به تخکارش یا بل بدا لهم بلکې ښکار بشي دی تاما یعنی صداقت د پیغمبر کانو چې ودی یخفونا پټون کې من قبل مخکره دینا دنیا کې خو نه مانو الته به تسلیم کې چې واقع رښتینی پیغمبر مې سکی ولا وردو کچر دی واپس کړی شي لعادو خامخه څوک د آخرت نه چې کم نه راغلي نشته دوباره ژوند ولو ترا کچره ته ویني زوقفو کله چې دې مخ کول شي ټیله بول کې مخ شي الا رب امر خپلتا دا مجرم چې کنه د خپل راکاږي ادا سه ټانګه ټانګه کې یروس تر سکی شاد غالب ول بک پرشتي ور کې مخ شي یخ شي کم نه کې روس تر سکیږي قال وی الله الیس هذا عین ردا بالحق رشتنی و دا رشتنی دی او کنه دی پولیس چې مجرمونو سره نشانه ته یو بکو باسه مخکې کوي مخکې شه شابه مجرم فرشته به بکو باسه مخکې کوي به مخکې چې تاسو د نوش تا دنیا کې نه مان قیامت او عذابونه الیس هذا بالحق عین ردا رشتنی قالوا بو ایدی بلا ولنا نه سدنا خو علی بلا ولنا بیا وای وربنا قسم دې پرب زمون دا قسم به زګورو کچې اخلاص شي مونږه دیوګنه دا دنیا را چته قسمونه بوخرو ازان به اخلاص بلا ولنا بیا وی وربنا قسم په خدای ری ولې نه رښتینه ده او به حکم بوتوش قال وی الله فذوق العذاب پس سکه عذاب بما پسوب داغه کنتم تکفرون چې تاسو انکار کو قد خسر الذين يقينا تاوانيان شو کسان کذبو چې درو جن کوله بلقاء الله ملاقات الله چې دروژن کې دروژن کوي بلقاء الله ملاقات د الله وی قیامت نشته او سشته نه د دنیا په خپل روانه ده ا چې مړ شو ختم بش الله وینا نه حتا تر دې پورې اذا جاءتهم الساعه کلا چې راځي د قیامت به وطن ناصافه قالوا وای بدیا حسرتنا هاي افسوس ته منګلرا دای د پار د غم راغلی راخه وهم او دی يحملون بارکی با اوزارم بوجون خپل علا ظهورهم سره د شاګان خپلنا علا سا علا خبردار سا ما یزرون ډیر ناکار هغه سری چې دی بار کوي سا ګناونه سا بار کوي ګناون لبا شکل ورکړي شي هغه مشکل کول شي او د کسې نه کوي نو د ګناونو نه به یو ناکار شکل هغه به جوړ شي انو او نیک بندا نه د نیک اعمالو نه بخښته سورلی جوړ شي اج څنګه د قبر نه پورته شي نا سورلې باندې بسور شو میدان محشر ته په لک غړې باندې روان الله الا سا ما یزرون وما الحیات الدنیا او نه ژوند د دنیا الا لعبن مگر لوب دی ولا هوا ټوکری ولد دار اخرت او خامخا کور د اخرت خیرن غره دی للذین لپار دا کسانو یتقون چې لګي د الله نه بار وای پر پاسا اډب ورکی زیبا دنیا کې انسان اول ته به خر جوړ شي دنیا ته انسان راغلو نالته به ټټو خر جوړ شي افلا تعقلون آیا بیا هم تاسو عقل نه لرئ افلا حمزه لپاره توبیخ او بیا هم عقل نه لرئ بیا هم نه پوهیږئ احنس ابن شریک او ابو جهل دا دواړه یو ځای شویو ابن کثیر دا روایت نقل کړی دی کله چې جنگ بدر په موقع یو ځای شو نو یوازې وو نو احنس ابن شریک دی ابو جهل ته وی وای کنه سو خوشته نه رښتیا رښتیا وای چې دا پیغمبر څنګه دی ابو جهل ورته وی قسم په خدای دې رښتینی دی بالکل په حق باندې نو احنس ابن شریک وتوی به منول نه وی خبر دادا چې د زمزم د اوبو اختیارم دی سره دی د مشورې د دین کو قصوی اغم دی سره او خاندان دی سره دی د خانه کعبه کنجان اغم دی سره دی ا د حرم شریف هم دی اختیارمن دی نه کچره دا دا درجه د نبوت هم دی سره شو ملو شي نه موږ سره بس پاتې شي په دې وجه موږ نه من دې تا غبوز او حسد چې کم دی نه وي ښا دا غبوز او حسد دا پکې راغله وی ټول چې هغه سره شو دا درجه د نبوت هم دی سره شي دی خاندان سره نه موږ سره پاتې شو ها ته ولا راوړې شنه راوړه ولا ولو شاء الله کله زاوید الله لجمعهم خامخا دی به راجم کړو الهدا پنی غلار فلا تکونن پس مکه غتا من الجاهلین دنا پوینا پیغمبر ته دا وی نه ته کلام د ملاتفت وی ښا د مینې د محبت وی ځان نه پوی مو جوړو لکه یو سړی بل ته خبر کې ملګری او څنګه دغه کوي او کار الکه ځان نه پوهه مو جوړو جاهلو نه څه کوي هغه ته د مینې خبر ورسره کوي دا کس دی چې کوي فلا تکونن من ال من الجاهلین یا امت مراد دی چې و دامو چې پلان خو دعوت قبول نکو هغه ته نه رسیدو وای هغه به دغه صفات شي او دا بس چل کیږي او دا هم موږ د گریوان نس الله وی ولو شاء الله او کر زاوی د الله لجمعهم علی الهدى خامخاتی به را جمع کړو پنې غلار باندې کله الله خو خې توفیق به ولور کړو خو انابت پکشته نه نته په پروا مساته ته سره خپل غاړه خلاصه کوم مسله بیان کړه والموت هغه مړو زړونو والا یبعثهم الله ژوند بکی الله دی په هدایت باندې یبعثهم الله ترو تازه بکی الله دی په خپل هدایت ثم الی بیا بده الله تا یرجعون واپس کول شي وقالو وای دی بیا اعتراض د اعتراضونه چې بوچاړې جوړ کړو مگر مخلوق دی په شان تاسو الله روزي ول ورکی محتاج دی څنګه چې دا مرغان محتاج دی او په الله اعتماد دی دا څه پیدا کړم الله واستا بندو بسو کی ولا طائر یتویرو بجناحه او کله کله پلانیم ترجمه کی معنی کوي دا معنی راوي دا ترجمه نو ولا طائرن او نشتره سیو مارغو یتویرو چالو زی بجناحه پو زر خپلو الا امم امثالکم مگر مخلوق دی پشان ستاسو ستاسو غند الله ته محتاج ما فرتنا نر پریخ منګا فل کتابه په دې کتاب کې من شئ ان ایس یو خبره من شیء سدلیل و د الله وحدانیت په دلیل باندې مکمل ثم الى ربهم بیا رخ پلتا یو شرون دی با یو ځای کول شي یو شرون دی با جمع کیږي ندیزه کې وی حدیث کرا دی چې قیامت کې با هغه خکرور ساروی چې وی دنیا کې بل والی وی نه دا بهخکرو به داغه نه چې کم نه بدلالی دا ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت پیش کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ او ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی دوا ساروی په جنگ باندې شو یا خکرور بل بخکرو خکرور راو لګي د بخکرو یا زخمی کوي وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا به الله ژوند کوي او دا بخکر بر د خکرور نه بدل اخلي وې دا حدیث کړي لیکن حدیث مطلب هغه دغه نه لري زکه چې دې ځکه وي ثم الى ربهم يحشرون بیا ودی الله ته یو ځای کولی شي نو یحشرون ناغلره نو یا خو دې کې وو نون د جمع راغلره دا د پاره ذویل عقول راځي او ساروی چې کم ننو دغه دینه عقل خو کې نشته غریبانانو کې دویم دا چې ساروی خو په احکام باندې مکلف نه دي او غیر مکلف دي او عذاب چې ورکول شي نه مکلف ولا به ورکول شي الله تر هغه پر من هغه له عذاب نه ورکو سو پر چې من هغه ته پیغمبر نه لګل پین لسم آیت ته پین لسم سپاره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دا اشکال چې کم نه دلته کې راځي د دې وجنه د ښکارولو قرن والا به قرن والا هغه نه مراد ظالم او مظلوم دی ظالم او مظلوم باقی ساروی چې کم دینو دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت جامع البیان نقل کړی دی چې د سارو موت چې کم دی حشر هغه موت دی حشر البهائم الموت سوا الانس والجن سوا د انس او د جناتو نه د سارو حشر هغه موت چې موت پراغ مړ شو بس دی ختم شو دیل ته کې بیا څه کوي ساري خو ډیره پای چې فائدہ ته سړی خلی چې پای غوړي نه د پای د غوړو خلته کې ولې دی په جنت او کته وای چې سورلی نو سرور پار تعالی الله تنظیم ته نور کړل انصافي څه کېل تکي چې ناس به وتل وشي به په دې وجه مراد تنه هغه دی چې قیامت کې با هغه مظلوم د ظالم نه بدله چې کم دنه والی لکه دنیا کې سوکی او هغه لکه زوروري او اوروانه سکی خلک ویس خکرور دی او چې دیندار او مذهب د غین وي دا ځکه چې اسه بخکر ساروي د چاملاست غوانه پاس دا غي اجا دا غیر وانه ډیر کینی وي دا خکرور دی یحشرون ثم الى رب او یات مراد دا چې الى ثم الى رب یحشرون الله ته به جمع کول شي مراد تن انسانانو جنات قول پیغمبره ارایتکم خبر درکم داستا ان اتاکم کچرایشتا استا عذاب الله عذاب د الله او اتتکم الساعه یا راشی تاسو قیامت غیر الله ای سوا د الله نه تدون تاسو به بل څوک را مدد کوي نه نه او یو سړی مړې ده کنه پیر غونته و نه ازن کدن وخت کې وی رامدد شي کنه رامدد شي پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رامدد شي داسې وخت کې توبه نو بس توبه الله وینا ما راو بل الله وی پیغمبر او وی دیتا الله را مدد کوي فیکشف ما تدعون الیه دا الله را مدد کوي پس لري بکی هغه مصیبت چې تاسو را بلې هغه تا ندی وجنا عمران ابن حسین رضی الله عنه دا هغه روایت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د زمانه جاهلیت تپوس کو چې ایمان راولو نو وته تاسو حالت تاسو بس کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو کم تعبد الیوم الہ نو د کم یو نه تا رغبت ساتو کم یو نه دی امید ساتو د کم یو نه دی یره کوله نو هغه وته وی قال الذي في السماء وی وی د هغه ذات نه چې هغه بر په اسمان کې دی وګور غیم دا وی هغه مشرک او هغه وخت کې په زمانه جاهلیت کې هغه وی قال الذي في السماء وی وی هغه ذات چې هغه په اسمان کې اچ اوسه مسلمانان ځانته وي چانو مې ساتي تعالی چا برکتو پلانی بابا پلانی ولی پلانی بزرگ و خدای دې وی او مماسا پیدا کړي الله یې نه یادې بل څه کو چې الله پیدا کړي نو الله را مال کې برکت واچو لوکې را الله را کو لوی را الله کو او الله پکې چې کم نه برکت چولې دا رنګ مال دولت نه بل سو کې دی دا په پیرانو په دغه ور خلاص ناغي ول دنیا هم تبا کوي او دین ایمان هم ول تبا خو سبا وې دنا پوي فیکشف ما تدعون الیه ان شاء وتنسون ما تشركون مثال دا دغه دی آیا سړیونه چا وته ویل که سپین نه وګورو نه جو منډې کړې منډې منډې والے دینه کو چې په غوږ باندې لاس چې کم دی نه خوي هغه پسې منډې والے مونږه قرآن وره د خدای کتاب وره نه چورې نه په پته به پوشي نه چورې دلی نه نو یاره نه نه ځکه نه ور چې دینه کرامت منی او اس نه منی نه خیرات منی نه بل سمنی وای سړی تعالی خیرات منو تا ته به زه خيو و امتحان راځي کله د مال او کله د بدن ولقد ارسلنا او یقینا لګل مونږه الاو من اغدلتا من قبل کا چې مخکستانو انبیا ماری لګلو فاخذناهم بالباسا نیونی ول مونږه هغه په تکلیفونو د مالونو و زرای د بدنونو نو سوال پیدا شو چې الله وی ولقد ارسلنا الى امم من قبلک یقینا را لګل منګه مخکستانه پیغمبران نو لوی منګه اونی ول بیا دا خلکو د چې پیغمبران را لګل وطن بینی ول ول پازاب سره نو کلام کې حذف دی من قبل کا مخکستانه فکذبوهم نو غي درو جن کړو دا غي مسله نه منله فاخذناهم نو منګه اونی ول